دا دوی پوښتنه کوي چې هغه کسان چې په چرسو اخته وي دوی چې په پېښلمي چرس وڅکوي او دا نشه د ورځې هم ورسره ځي د دې روزې حکم څنګه دی حضراتو له دغه کسانو روژه صحیح ده که روژې باندې کومه ساډوبې نه راځي داسې کتابونه راوړي وای که د سړی مؤمن مسلمان وای د روژې په اوله ورځ بې صدر اوله ورځ نه بلکې په شپه کې پر پېشلمي باندې دا سړی بې صدر او څه د اختر په ورځ په صد کې راغی په دا ټوله میاشت کې د ورځې په خوله کې شی نه دی وراچولی دوا یې نه ده ورکړې د دغه سړي روژې څنګه شوې یعنی په اول شپه د روژې پس له تراوو مثلا یا پس له پیشلمۍ مثلا دا سړی بې سده سو بې هوشه سو او بیا د اختر په ورځ په سد کې راغی دغه میاشت یې څه که نه ده کړې ټوله میاشت د ورځې ایا د دې سړي روژې سې دي که نه دي دا به قضا راوړي که به یې نه راوړي کتابونه لیکي حضراتو وایي هغه اوله روژه یې سیي ده د دا نورو قضا به راوړي علت پکښې که دا دي هغه سبب هم دا دی چې د اول روژې نیت ته کړی وام چې د پیشلمۍ کاوه خو د هغه اراده وه چې سبا روژه نه چې دا ماخوستن یې تراویې کولې خدای نیت و چې سبا روژه نه سم هغه بې سده سو نو روژه یې د ونیوه ولې روژه څه ته وایي د سپېدو څخه بیا تر هغه وخته چې لمر لویږي نو خوراک مه کوه اوبه مه څښه وام هغه کارونه زه خوراک نه دی کړ اوبه یې نه دي څښلي نیت یې و نو دا روژه یې سیي ده او هغه نورې روژې چې پاتې شوې د هغو قضا به ذکر راوړي هغه روژې نه دي سیي او هم د هغو نیت نه دی راغلی ولې نیت د هرې روژې دا به په هغه شپه د روژې کې کوې یا به په دا سهار وختي کې دا نیت کوې هغه نورو کې نیت نه شو پیدا په اوله کې پیدا شو نو دا معلومه شو حضراتو چې نشه او روژه سره یو ځای کېدلی شي او دغه بېهوشي چې بالکل په سد کې او روژه دا سره یو ځای کېدلی شي نو دغه چرسی بیچاره دغه هغه چرس په پیشلمی باندې سکولی دي لکن اثر و نشه بیا تر تاسو تر غرمې ورسره ده روژه سیده لکن عمل غلط دی حضرات و چرسان پوکی و د دغه عمل توبه وباسي د چرسی هغه ژبه پر زکندن بندي بیا هغه ژبه نه چلیږي بیا کلمه پر ژبه نه راځي دی پوکی چې اوس لا په ژوند کې توبه ځنې وباسئ دا کار پرېږدئ الله دې توفیق درکړي والسلام.